الله الرحمن الرحیم بشارت دی د هغه خلکو دپاره چې کوم خلک دینداري او د هغوی په زونو کې د دین قدري ان الذین آمنو یقینا هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی یقینا هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی دلته مراد د آمنونه هغه آمنو دی چې په خولې کلمه وایي نور زړه ته نه ګورو چې دننه زړه کې شته او که نشته ان الذین آمنو یقینا هغه خلک چې هغوی په خولې ایمان راوړی دی کلمه وی والذین هادو او هغه خلک چې هغه یهود دي هغه خلک چې هغه یهود دي که دا صابیان دي او که دا نصارا دي او که دا ځان ته مؤمنان وایي دا خو په دې شرط چې په الله سی ایمانی په ورځ د آخرت سی ایمانی او عمل صالح کوي په ورځ د قیامت به الله تعالی بې اندازې احسانات د دوی سره وکړي من آمنه هغه څوک چې هغه سی ایمان روړي په الله والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت وعمل صالحا او د کړي وي نیک کار فلا خوف علیهم نه به یره په هغوی یره د څه نه د آینده نه فلا خوف علیهم نه به یره په هغوی ولا هم یحزنون او نه به هغوی خفګان وکړي خفګان په څه باندې په تیر کار بیا دغه دی یو قسم زجر دی د یهودو لپاره لقد اخذا لقد اخذنا یقینا واغسته مونږه میثاق بنی اسرائیل واده د بنی اسرائیلونه لقد اخذنا یقینا واغسته لمونږه میثاق بنی اسرائیل کلکه واده د بنی اسرائیلونه الله د بن اسرائیلو نه واده اغشتې وه دا واده تې څنګه اغشتې وه په تورات کې چې کله په تورات کې الله د دوی نه دا واده اغشتې وه چې تاسو به په ما ایمان راوړئ زما د پیغمبرانو به اتباع کوئ د توحید تابعداري به کوئ د اعمال صالحو به خیال ساتئ و ارسلنا الیهم په تورات کې هم چې دا واده واغشته و ارسلنا الیهم او ما راولیږل هغوی ته رسلا ډیر پیغمبران او هر پیغمبر به راته او دوی ته به هغه واده یادوله چې دغسې په تورات کې الله ستاسو نه واده اغشتې ده کلما لیکن د دوی څه حالت که پیغمبر به ورته راغی او هغه مسله به یې ورته وکړه خو مسله به د دوی د خواهش مطابق وه وی ډېره ښکلې مسله ده خو که مسله به یې ورته وکړه او هغه به د دوی د خواهش خلاف وه نو بیا به د پیغمبر سره دشمنی کوله کلما جاءهم هر کله به چې راتلو وکړه دوی ته رسول یو پیغمبر کلما جاءهم هر کله به چې راتلو کړو هغوی ته رسول یو پیغمبر یو پیغمبر به هغوی ته راتللو کړو بما په هغه خبره په هغه مسله لا تهوا انفسهم چې خوښه به نه وه د ځانونو د هغوی پیغمبر به ورته راغی او داسې مسله به یې ورته وکړه چې هغه مسله به د ده د خواهشاتو خلاف وه لا تهوا چې خوښه به نه وه انفسهم د ځانونو د دوی نو دوی به د پیغمبرانو سره څه چل وکړو فریقا نو یو ډله د پیغمبرانو کذبو دوی ورته دروغجن ووي لکه عام پیغمبران دی دی به پسې راپاڅېدل وایي زه ته دروغ وی نو فریقا یو ډله د پیغمبرانو کذبو دوی ورته دروغجن ووي نور خو یې ورته څه ونه وي خو خالي یې ورته دروغجن وي و فریقا او یو ډله چې ده یقتلون دوی قتلوي لکه حضرت یحیی علیه السلام دوی قتل کو زکریا علیه السلام قتل کو و فریقا او یو ډله چې ده یقتلون او یو ډله د پیغمبرانو یقتلون دوی قتلی اصل فریق پکار سو چې و فریقا قاتلو او یو ډله د پیغمبرانو دوی وجله داسې نه وایي د مضارع صیغه استعمالوي یو ډله د پیغمبرانو یقتلونه دوی قتلوي وی دا دې دپاره وایي چې یوازې د مشرانو خباست نه دی دا موجوده یهود نه دي موجوده یهود هم د رسول الله پسې د قتل پسې لګېدلي وو هلکه پیغمبر څنګه وژنې د پیغمبر وجل خو د انسان په دنیا او آخرت کې تبعی ده نو وی وحسبو او هغوی ګمان کو چې الله تکون فتنتونه چې موجود بنشي عذاب دی دا خیالو چې د پیغمبر وجل معمولی خبره ده او دې سره بس عذاب نه راځي وحسبو هغوی ګمان کو الله تکونه چې موجود بنشي فتنتون عذاب فعمو نو هغوی ړانده شو د حق نه وسمو او ګونګیان شو د حق نه ړانده او کاڼه شو د دین نه بده خیر څه وختو ثم تاب الله علیهم بیا الله رجوع کړه په هغوی باندې ثم تاب الله بیا الله رجوع کړه علیهم پاغوی الله پې رجوع کړه خپل رحمت یې پې وکړه نو څه وخت داسې و چې الله د دوی ایمان نصیب که ثم امو بیا دوی ړانده شو د حق نه وسمو ګونګیان شو کثیر منهم زیات د دوی چې رسول الله راغی د رسول الله خلاف ړانده او کاڼه شو د دین نه خلاف شو والله بصیر بما یعملون الله لیدونکی دی د هغه کارونو چې دا یې کوي د دین خبرې بیان شوې بیان شوې بیان شوې د توحید خبره بیان شوه چې عبادت لایق صرف او صرف یو الله دی حلالونکی او حرامونکی صرف الله دی چې دا ټول بیان وشو نو دا مسله د بیان اوکا اوکا اوکا د مخالفینو چې څه اعتراضونه یې د هغې جوابونه اوکا اوکا آخر کې که څوک نه مني نو په هغه باندې فتوه لګول هم جایز دي چې هلکه دا پلانې داسې دی او پلانې داسې دی پلانې داسې دی الله مونږ ته د دې خلکو بیان کوي لقد کفر الذین یقینا کافران دي هغه خلک قالو چې هغوی وی ان الله هو المسیح ابن مریم چې الله تعالی چې دی اوماغه حضرت مسیح زوی د بیبي بی مریم دی د عیسایانو یو پارټي هغوی ته یعقوبیه وایي هغوی وایي دا حضرت عیسی بعینه الله دی الله بل څوک نه دی هم دقه الله دی مونږ ته راکو شوی دی په صورت او په شکل د دغه د حضرت عیسی علیه السلام د کومو خلکو چې دا عقیده ده قرآن مجید وایي دې ته کافر وایي کافر شوي دي هغه خلک چې هغوی وایي ان الله یقینا الله هو المسیح ابن مریم هغه حضرت عیسی زوی د بیبي مریم دی هلکه تاسو خو دا بلا غروئ لیکن د عیسی علیه السلام خپل دعوت څنګه دی وقال المسیح او وی به حضرت عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام به خپله زمانه کې وي څه به وي یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ای بنی اسرائیلو تاسو عبادت وکئ د یو الله د عیسی علیه السلام دا دعوت و چې ای بنی اسرائیلو زما قومه تاسو عبادت وکئ د یو الله کم الله ربی چې هغه زما هم رب دی و ربکم او ستاسو هم رب دی او بیا ورته څه وایي د شرک نه یری انه بېشکه من یشرک بالله چا چې شرک وکړه د الله سره دا د عیسی علیه السلام دعوت دی فقد حرم الله علیه الجنه نو الله حرام که په هغه باندې جنت ومأواه النار او زید اوسېدو د هغه به اور وي وما للظالمین او نشته دی د مشرکانو د پاره من انصار سه امداد کوونکي وما للظالمین او نشته دی د ظالمانو د مشرکانو د پاره من انصار امداد کوونکي دقې باندې برد وکړه چې څوک د چا دا نظریه وي چې حضرت عیسی علیه صلات وسلام بعینه الله دی دا کافران دي دا د حضرت عیسی علیه السلام د دعوت خلاف دي په دې عیسیان په دې عیسیانو کې یو بل ډله ده دی وته نستوریه وایي هغه وایي د دنیا نظام درې هستۍ چلی یو الله دی یو حضرت عیسی علیه السلام دی او یو حضرت مریم ده تاسو چې کله دغه کوئ الله ته هم وایې یا الله مدد تاسو داسې هم وایې یا عیسی مدد تاسو داسې هم وایې چې یا مریم مدد وی د دنیا نظام څوک چلی دا درې هستی چلی الله او عیسی او دغه نو الله تعالی څنګه شو د دنیا د نظام په چلولو کې الله په دریو کې دریم دی درې هستی دی او الله پکې دغه دی دریم لقد کفر الذین یقینا کافران دی هغه خلک قالو چې هغوی وی دا هم د عیسایانو یو ډله ده ان الله یقینا الله ثالث ثلاثه هغه دریم دی د دریو خدایان درې دي د هغه دریو خدایانو کې یو دی دی لیکن حقیقت څه دی حقیقت دا دی چې وما من اله او نشته دی هیڅ قسم معبود برحق لایق د عبادت الا اله واحد مگر یو الله یو الله لایق د عبادت دی نه دوه دی او نه درې دی نه بل دی په کار دا و چې دا بدعمله د خپلو خبرو نه منې شي و ان لم ینتهو او که چېرې دا خلک منې نه شو عما یقولون د هغه خبرو نه چې دوی وایي دا خلک که د خپلو ګډو وړو نه منې نه شو لیمسن الذین نو خامخا خامخا وبرسیږي هغې خلکو ته کفرو چې چا کفر کړی دی منهم د دې بن اسرائیلونه په دې بن اسرائیلو کې چې چا کفر کړی دی دوی ته به ورسیږي عذابون علیم عذاب درناک بیا دعوت ته الکه دا ګړې وړې پرېږدی راشه توبه وباسې او دغه چې دی په خپلو ګناهونو باندې استغفار ووایې افلا یتوبون آیا دوی نه واپس کیږي الی الله الله ته افلا یتوبون آیا دوی نه واپس کیږي الله الله ته ویستغفرونه او دوی بخنه نه غواړي د الله نه نو تاسو به سوال وکړئ چې عیسیانو ته به څنګه بخنه وشي یا به یهودو ته څنګه بخنه وشي چې دوی دا ګډې وړې وایي وایي نه والله غفور الرحیم الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی خچ عیسی علیه السلام نه الله شو او نه په دریو کې کې دریم شو نو حقیقت د عیسی علیه السلام راته بیان کې چا څه دی وی مل مسیح ابن مریم نه د حضرت عیسی علیه السلام چې هغه زوی د بیبي مریمې دی الا رسول مګر هغه څه دی د الله پیغمبر دی نو داسې هم نه دی لکه معمولي هستی نه لوی هستی ده خو داسې هم نه دی چې د خدای درجې ته ورسې رسول دی رسول نه دی حضرت عیسی مګر دا رسول دی او څنګه چې نور پیغمبران د دنیا نه تللی دي څه وخت به دې هم لاړ شي قد خلت تیر شوي دي من قبله الرسل مخکې د هغه نه پیغمبران د حضرت عیسی علیه السلام مور محترمه ډیره لویه بزرګه وه څه معمولي ښځه نه وه و امه او مور د هغه چې وه حضرت مریمه صدیقتون هغه ډیره رښتونې وه ټیک د رښتونې وه عیسی علیه السلام رسول او ډیره لویه هستی وه خو ګورې خدایان نو هغه دا مریم بزرګه وه او عیسی علیه السلام پیغمبر و او ګورئ کانا یاکلان الطعام دې دواړو به خوړله ډوډۍ په دې خو پوهېږي عیسی علیه السلام به خوراک کو که نه به کو او مریم بیبي به خوراک کو که نه به کو نو چې سړی خوراک کوي نو خوراک ته محتاج شو که نه شو او چې څوک خوراک ته محتاجي نو خدای چاته محتاجي او دا خوراک ته محتاج شو معلومیږي دا خبره چې دا خدایان نو انظر الله وی وګوره کیف نبین لهم الآیات چې څنګه بیانو موږ دوی ته آیاتونه که د آیاتونو نه د قرآن مجید آیاتونه شي هم صحیح ده او که د آیاتونو نه مراد دلایل شي هم صحیح ده څنګه موږ بیانو دوی ته دلایل ثم انظر او بیا وګوره انا یوفکون چې څنګه دوی واپس کیږي د حق نه قل ته ورته ووایه اتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه ما د هغې چا کم از کم چې عبادت کوې د هغه چا کوې چې تکلیف دنې لرې کولی شي او خوشحالي دله راوستی شي چې څوک مالک د دیم نی چې تا نه تکلیف لري کي مالک د دیم نی چې تا ته څه فایده ورسوي نو بیا عبادت څه لکې آیا تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه ما د هغې چا لا یملک لکم چې هغه قدرت نه لري ستاسو دپاره ضررن د ضرر لرې کولو اوس بت به څه لات او منات به څوکي ولا نفع او نه د فیدې حاصلولو والله هو السمیع العلیم الله چې دی هماغه اوریدونکی د هر څه خبر په هر څه دی ټوله لانجه چې جوړیږي د افراط او د تفریط نه جوړیږي زمونږ دین دی صراط مستقیم نیغه لار نه پکې زیاتې شته نه پکې کمې شته سړی چې په عقیده کې خرابیږي نو ماوی یا زیاتی کوي خراب شي یا کمی کوي خراب شي یهود خواران په دې خراب دي چې هغه د عیسی علیه السلام په باره کې ډیر زیات کمی کوي و پسې بد رد وي او عیسیان خواران چې هلاک دي نو د دې وجې نه هلاک دي چې هغوی زیاتې کوي حضرت عیسی علیه السلام رالی درجې د خدای ته هغه رسوي وی د دنیا نظام در روان کړی دی قل ته ورته ووایه یا اهل الکتاب اهل کتابو لا تغلو تاسو غلو مکوئ تاسو زیاتې مکوئ فی دینکم په دین ستاسو کې څنګه زیاتې غیر الحق هغه زیاتې چې هغه ناحقی ولا تتبعو تاسو تابعداري مکوئ هلکه چې تابعداري کوئ د دې بېکاره خلکو مکوئ د سی بزرگانو د سی علماو کوي ولا تتبعو تاسو تابعداري مکوئ اهواء قوم د خواهشاتو د یو قوم قد دولو چې هغه ګمراه دي من قبلو مخکې د دی نه د دی نه مخکې پخوا نه هغه ګمراه دي په خپله هم ګمراه دي دوله په خپله ګمراه کېدل او چې باب فعال ته وخېجې ازله نو بیا بل ګمراه کول و اضلو او دی ګمراه کړي دي کثیرا ډیر خلک و ضلو او دی ګمراه شوي دي عن سواء السبیل د سمې لارې نه بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین انشاءالله ستا خو به مونږ سره ناخیل روزي ښه ښه نه دعا وکړئ الله شي خدای خپل فضل کرم رب خپل رحمت په موږ باندې وکړي زموږ حالات درست کړي رب زموږ عقیده درست کړي زموږ اعمال درست کړي زموږ معاملات اخلاق درست کړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي رب د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث باندې صحیح پوی کې ربه د قرآن او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه قرآن او حدیث زمونږ نصب العین وګرځي ربه د دې چې څومره خیر او برکت دی په دنیا کې مونږ ته راکړي په آخرت کې مونږ ته راکړي په قبر کې مونږ ته راکړي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا او آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي الله په خپلو بچو خوشحاله کړي الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې څونه بیماران دي د اهل اسلام الله ورته شفا ورکړي خاص ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي څه ملګري د هغوی کورونو کې د کینسر بیماری دي هغوی ته هم دعا وکړي چې الله شفا کامله هغوی ته ورکړي ملک صاحب هم غالبا د خالی پر ورځ روان دی سبق له خو به راځي عمرې ته ځي دوی لم دعا وکړي چې الله پاک دی او د هغه ملګري روغ جوړ ورسوي الله ورته دا سفر اسان کړي او سره د مقبول اعمالو یې خپل وطن ته بیا روغ جوړ راولي د ځینې ملګرو بال بچو هغه دي بچي بار په سفر باندې دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک هغوی خوشحاله خپل وطن ته راولي وصلی الله راځي جزا